کې اولا یا ایها الذین آمنو سرا بل عقد راضی لسم عقد او په دې کې رد کوي د شرک په تحلیل او تحریم د الله جل جلاله حلال محرم وی بیا دا غینه پس په نوی آیات کې یو لسم عقد راضی او هغه کوم دینو بیا منکای د الله تعالی حرام وای محلال وای دی بلکې وی د الله حلال محرام وای نو هغه کې پسې وای د الله تعالی حرام محلال وای بیا دولسم عقد راضی پسلو سلور نوی نمبر آیات کې پاغه کې ورته وای چې ګورئ د الله تعالی چې کوم نذور دی او تحریمات الهی دی نو دا غي خیال ساتي او د شعائر الله ادب کوي بیا ورپسې په 95 نمبر آیات کې دیار لسم عقد ده پاره کې د هغه بے ادبی کچیرته د تحریمات الہیه او بے ادبی سوکو کی نو د هغه سزا او د هغه حکم دنیوي بیانې بیا ورپسې سوار لسم عقد په یو سل یو آیات کې د 101 نمبر آیات کې او په هغه کې چې کوم دی نو منع کوي د بیزای سوالونو نه هغه سوالونه چې په ځان باندې حلال حرام کی یا حرام په ځان باندې حلال کی پاغي پوجا دا بیا ورپسې پنځلسم عقد راضی پاغي کې ادب د دعوت خې په یو سل پنځم آیات کې 105 نمبر آیات کې شپاړسم عقد بیا راشي او هغه په یو سل شپږم آیات کې وی پاره کې بارد وی په هغه چا باندې چې هغه دروغ وای او حرام چې کوم دین هغه په دروغ په قسمونو باندې خوري دا بشپارس عقود تر هغه ځای پورې برابر شي تر یو سل نه هم آیات پورې بدی تا مونږ سوایو دې ته مونږ وایو مساله د رد شرک فعلی ما تاسو ته په اصول کې ویلو چې شرک مونږه اول دوه قسمه تقسیم او یو شرک اعتقادي دی او یو شرک فعلی دی نو شرک فعلی چې دی د الله تعالی حلال حرامول او د الله تعالی حرام حلالول دې ته شرک فعلی وایو شرک اعتقادي چې دی هغه هغه دی چې هغه بیا څلور قسمونه متاست بیان کړیو چې یو شرک فی العلم دی یو شرک فی التصرف دی یو شرک فی الدعاء دی یو شرک فی العبادت دی هغه بیا راځي بیا دا غي نه پس په دې دویم 110 نمبر آیات نه چې شروع کیږي بیا مسله د رد د شرک فی العلم هغه رد کوي او د شرک فی التصرف او د عیسی علیه السلام الوهیت او داغه معبودیت هغه نفی کوي پاغي باندې بیا یو دلیل نقلی راوړي د انبیاء علیهم السلام نه اجمالی او د عیسی علیه السلام نه تفصیلی بس دا د دې باب خلاصه ده دا شپارس عقود به برابرېږي لسم عقد دا دی د لسم عقد خلاصه مې درته ویله چې په دغه کې څه دي په دې کې منع کوي د الله تعالی د حلال او د حرامولو نه چې د الله تعالی حلال مه حراموي په قسمونو سره همدغه شانتي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ما حراموي پاک اغا احل الله لكم چې مونږ چې الله حلال کړی دي تاسو لپاره ولا تعتدوا او تیری گئی ما تجاوز مکوي د حدود د شرعنا په حلالولو د حرامولو سره په حلالولو د حرام سره او په حرامولو د حلال سره دا کار مکوي چې د الله تعالی حلال حراموي د حد د شرع نه پکې ورتیر شي ان الله لا يحب المعتدين ولي ځکه یقینا الله تعالی نه خوښي تجاوز کوونکي د حدود د شرع نه وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا ورته وی حرام ویما اوس د توي فعلا دا کار وکا چې دغه تا کم شی په ځان بند کړو حرام کړی دی او هغه حلالو حرام نو نو هغه فعلا اخرى چې ته مطلب دا د عملا دغه تحلیل وکي نو وکلو خری مما د اغنا رزقکم الله چې درکړی تاسو الله تعالی حلالا پاک حلالا حلال طیبا پاک د حلال او طیب معنی بار بار تیر شوی او درته مې پکې فرق هم کړو چې حلال څه ته وایي طیب څه ته وایي کله یو ځای راشي بیا پکې فرق وي کله چې یو ځای را نشي بیا پکې فرق نه وي ولان دا چې حلال هغه ته ویل کیږي چې شریعت هغه مباح کړی وي او دا هغه په حرمت باندې کم دلیل نه وي او طیب هغه ته ویل کیږي چې په هغه کې شبهه قدرې هم موجوده نه وي نو دغه ده یا حلال هغه شی دی چې هغه حلال لذاته وي نو هغه ته حلال وي لکه اوس مثال کې طور پر هغه سيزونه چې هغه حرام نه دي لکه سده مجد پوشوي غوا دا داسې نو حلال دي نو دا حلال لذاته دي طیب هغه ته وای چې بیا دغه حلال په دې کې د بل چا حق نه دا څه نه چې ته وای چې یارا دا خو حلال دی او پردې پردې غوې درانی ولې یو لاله چې اسن دا خو حلال دی خورې نه نه نه دا بیا طیب نه دی خو شوي دې کې بیا چې کوم دنه حق د غیر راغلی دی خدی واتقوا الله یریږي د الله تعالی نه الذي غزاد انتم به مؤمنون چې تاسو پاغه باندې ایمان راوړونکي خودی درې قسمه یو یمینی لغو دی یو یمینی غموس دی او یو یمینی منعقده دی درې قسمه قسمونه دي یو قسم قسم دا دی چې یمین لغو لغو هغه قسم دی چې ته پکې خطا شي یا هغه کې یو شی ته ویني ته وایې هغه فلانه دی بل ته وای نه ته وای نه قسم دې دې چې لاړې هغه نو هغه بل څوک نو دا څه دا یمین لغو ده یو یمین غموس ته چې ته په ماضی باندې په تیره زمانہ قسم وخوره چې دا کار دغه شان وو او وینه پاغه شان دي هغه ته یمین غموس وای دا هغه څه کفاره نشته دی خدا خبره ده چې ګناګاری پلا جهنم کې بغوپه خوري یو یمین منعقده دی یمین منعقده ده ده چې په مستقبل باندې ته قسم خوري چې قسم دې دا کار بز کوم یا به نه کوم او بیا دې هغه کار چې کوم دنو هغه دې وکړو که قسم دې خوړل او چې نه به کوم او او دې کړو یا قسم دې خوړل او چې نه به کوم کوم به او او دې نه کړو نو دغه قسم چې بیا سکیږي بیا به کوم دنو تک کفاره ورکې نو هغه ته بیانې لا یؤاخذکم الله نمیسی الله تاسو باللغو په خطا کې دو سره فی ایمانکم فقسمون تاسو کې ولكن يؤاخذكم لیکن نسی الله تعالی تاسو بما پاغه باندې عقدتم الايمان چې تاسو غټه ورکوي قسمونو ته غټه ورکول عقدتم الايمان مستقبل پوری تړي په آینده پوری ته تړي چې دا کار به کوم یا بنه کوم په دې دي نسی خا فکفارته نو کفاره د دغه قسم چې کله تا مات کړو چې کله دې مات کړو چې مات کړ دې بیا خو نشته دی خو چې مات دې کړو اطعام عشرة مساکین نو ورکول د خوراک دی عشرة مساکین لس مسکینانو ته من څنګه خوراک باور کوم من اوسط ما تطعمون د درمیانه اغنه چې تاسو خوراک ورکوي اهلیکم کورنۍ خپلتا او کسوتهم یا جامد په دغه اندازه باندې نو بعد وی دو ټیمه به خوراک ورکې بعد وی یو ټیم لسو مسکینانو ته خوراک به ورکې من اوسط ما تطعمون درمیانه خوراک حسن بصری وی اللحم والخبز ډوډۍ او غوخه دا ورکی خو لیکن دا چې نه ته چې تخوري هغه ورکوا او کسوتهم یا جامه دا غوی دا د لسو کسانو دا او تحریر رقبه یا آزاد ول د یو غلام دی غلام به آزاد کی کما علاقه غلامان وو او تا سره روپۍ وي فمن لم یجد نو څوک چې نمومي غلام نشته دی روپۍ وسره نشته دی خوراک نشي ورکول طاقت نشته دی فصيام ثلاثه ايام نو بیا روزي دي درې ورځې ذالک کفاره ايمانکم دا کفاره د قسمونو تاسو را اذا حلفتم کله چې تاسو قسم وکي وسره به یو ټکی ولګي ثم نقضتم ثم نقضتم دکا صرف په قسم خړل باندې کفاره نه دي چې قسم دې مات کړو نو بیا کفاره ده بیا چې مات کړي واحفظوا ايمانکم او حفاظت کوي د قسمونو خپلو څنګه د قسمونو دې کې دوه درې معنی مفسرین کړي یو معنی دا ده واحفظوا ايمانکم په حفاظت کوي د قسمونو د ماتولو نه چې ول د قسم بنه خوړو خو چې او خوړو نو اوس قسم ما ماتوا یا وحفظوا ايمانکم حفاظت کوي د قسمونو د ماتیدون او رستي فوري کفاره ورکړي د ګنا نه بچ دا معنی ده درې امانه دار وحفظوا ايمانکم حفاظت کوي د ځانونو خپل انفسکم ايمانکم د ځان حفاظت کوي د قسمونو نه قسمونه مخره د قسمونو نه جواب بندکا کذالک یبین الله دارنګي واضح بیان الله تعالی لكم تاسا آیاته احکام خپل دلته مراد د آیات نه دي احکام دي لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی نو دا تر دې پوری یو لسم عقد شو چې او د الله بندګانو د الله تعالی حلال پدان باندې محرم وي قسم سره پدان محرم او قسم د دې نه خورم قسم د نیس کم دا مکه او د پدان باندې بند کو دا سیز نه لته بیانول اوس د دین اورستو دو یو لسم عقد او یو لسم قانون شروع کیږي هغه څه دی هغه کې رتوي وو د الله تعالی حرام حلال نه کیږي حلال کوي ما حرام وا خو حرام حلال نکي چې په حرامو کې اخته سدا کارونه کوي نو هغه ته بیان نه یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو انما الخمر یقینا شراب والمیسر جواری والانصاب او سلی ها سلی سلی هغه ذبح بالانصاب د سلی خوا کې تسکه ذبح کې دا مکوي والازلام او غشی دا غشی تفسیر مې راته ویلو په سورته مائده اول کې استقسام بالازلام قسمت معلومول په غشو باندې هغه د هبل خوا کې درې غشي بفراتو دا ما طرف امر کړی دی نه دې کړی منع کړی ما او غافل دی نو چې سهار بس کار پسې واتل لا بړل هغه غته به راواغست چې اجازه شته کې نشته دی الله وای دا مکو یا ازلام مې رتوي چې هغه د جواری غشي چې غوغه به دغه به وکړه ذبح به وکړه دشمنی را دی شراب خلق اس کی بیا کنزل زیار بد را دی وای لانجه ته جوړ شي اخیری چا سره جنگ وکي دا رنگی جواری کئی کئی په اخره کې چې بل روپۍ وګټي ډیر پاسې غوسې نه چکم دنه هغه سره څو کی جنگ وکي او مړې وکي ول بغضا او کینه فی الخمر فوجد شراب والمیسر او فوجد جواری باندې دا شیطان په دغه طریقې سره په دغه لار تاسو کې سراولی اختلاف لانجا جګړه راولی و یصدکم عن ذکر الله او اراده لري دا شیطان د بندول استاد د ذکر د الله نه چې شراب اوس کې بیا ذکر څنګه کې بیا په عبادت نه کیږي دلته دا غلی کلی دی ابن ابي الدنيا رحمه الله هغه وای د په یو کس باندې تیر شوم د صد عن ذکر الله چې د الله د ذکر نه سړی باندې سړی پلیتې شراب یو سړی شراب سکلی او نافتو او بل ته وی ته تو ورته لګی امتیاز راوړل ته په داسو کما دته د عقل کار پری دی کنه خو اسې وای ما وی چې او هو دا دی وای صدکم عن ذکر الله وعن الصلاه او بندي تاسو د مزنا فهل انتم منتهون نو آیا ای تاسو بچکون کی ځان لرا آیا ای تاسو منکیدون کی د دینا یعنی منع شی دا استفهام تقریری ورته وای انتهو منع شی عمر رضی الله تعالی عنہ دا نور صحابه چې کله دا آیات واوریدو نو وی فرمایل وی انتهینا انتهینا مونږه منی شو مونږه منی شو چا خپل ته جام رسولو ډارک ورغورځولو دای پرې خو دل داسې عمل کولو ها ليس واطيع الله واطيع الرسول مخکې د توي د شیطان مم نه راشي د الله او د رسول اومنه یغم پاکي تر او باسي واطيع الله د الله منی واطيع الرسول او د رسول الله منی واحذروا او ځان بچ کړئ د مخالفت د الله او د رسولنا فإن تولیتم نو کتا سو مخ واړو نو د اطاعت د الله او د رسولنا نو فعلمو پوسی انما فعل فإن تولیتم کتا سو مخ واړو نو فلا تضروه شیئا جزاء دا لخوا شرط دغه دی جزاء مقدره ده نو تاسو کوم واړولو نو تاسو رسول ته نقصان نشي ورکولې ولی فانما على رسولنا البلاغ المبين یقینا زمون پر رسول باندې خو صرف کارا رسول دی هغه صرف دا رسول بکې چې تاسو بیان ضرور رسي نور چې ته نه مانی نو می منا هغه ته پکې ستاوان او مشکل نشته لخوا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات دا اوس جواب د سوال دی چې خ شراب خو بند شو شراب خو بند شو خو داسې خلک مخکې مونږ نه وو چې هغوی په بدر او په احد کې قتل شو او هغوی شراب څکلي او خوړلي وو نو د هغوی به څه حکم وي هغه وخت خو لا بند نه او دا سوال چې کوم دنه وای منافقان وکړو چې شراب په تاسو بند شو نو هغه کوم رونم په بدر او په وفات کې شهیدان شو نو هغه بیا لاړل هغه حرام پړ دیو دا سوال امام بخاری را نقل کړ دی نو جواب داغه الله کوي چې نه په هغه ټیم کې دا حرام نه وو نو چې په کم ټیم کې حرام نه وو نو په هغه ټیم کې د دې ګنام نه وکنه ځکه فقہی قاعده ده لا جریمه ولا عقوبه الا بنفس جرم نه ثابتيږي دغه رنګ سزا د جرم ناراضي مگر په نص تر راضی نو چې نص آیت نه دراغله قانون نه دراغله ترغی پوری دی بریو پاغه کې دی نو ګناګار الله غ بیانې لیس علی الذین آمنو نشتر پاک کسان باندې چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عمل کو موافق د شری جناح گناہ فيما فاغت سکه طعمو چې دوی خوړلیو شراب خوړلی ورته چو اذا متقو کله چې دوی ځان بچ کئ و امنو او ایمان راوړي و عملوا الصالحات او عمل کوي موافق د شری ثم تقوا بیا تقوا کوي و امنو او ایمان راوړي ثم تقوا بیا تقوا کوي و احسنو او احسان کوي دا څومره پیری وی دا څه د پاره وی دا بیا بیا که یو سړی یو پیر شراب څکلی او بیا توبه او باطلا نو توبه خو قبول شو کنه او یا حرام نو پاغه ټیم کې نو دې سره دا بیا ایمان راوړل او بیا تقوا کول او بیا ایمان راوړل او بیا تقوا کول او بیا تقوا کول او بیا احسان کول دا دومره شرطونه پکې آیا دا د دې لپاره شرط ته چې دا توبه داسې طریقې سره ونه باسي نو بیا بنو غني ګنا نه بنبچ کېږي نه دا دلته د صحابه صفت بیانې د صحابه صفت دا بیانې چې هغه همیشه تقوا دارو خو حکم ورته نو راغلی چې کله ورته حکم راغی نو دانه بچ کړو نو هغه په هر حالت کې دان بچ کوونکو نو په اول ځل باندې ایمان ته وګورئ ليس على الذين امنوا نشته د ګنا پاکستان باندې چې ایمان راوړو او عملوا الصالحات عمل کړو موافق د شری جناح ګنا فيما پاغت کې تعیمو چې خړلې وي اذا متقوا کله چې دوی ځان بچ کړي د نور حرامونه دا خو حرام نو شراب نو حرام د نور حرام نه ځان بچ کړي و امنو او ایمان راوړي یعنی کلکو په ایمان باندې او زیات کړي ایمان په نورو حلال کارونو سره په نورو فرایض سره ثم تقوا او عمل الصالحات او عمل کړي موافق د شری ثم تقوا بیا ځان بچ کړي بیا ځان بچ کړي د سره د مشتبهاتونه مشتبه سیزنه شبهه والا سیزنه نه خوړل و امنو او بیا ایمان زیات کړی په ارتکاب د چا سره په ارتکاب د واجبات او په ارتکاب د مستحبات سره اول ځل فرایض دویم ځل فرایض شو په دریم ځل باندې مستحبات شو ثم تقوا او بیا ځان بچ کړی د ریا او د عجبنا و احسنو او بیا احسان کړی اخلاص کړی ان الله يحب الله يحب المحسنين الله تعالی خو اخلاص کوونکی او احسان کوونکی نو دا تر دې پوری دا قانون بیان شو سیم قانون او دولسم یولسم قانون یولسم عقد ورته مون په دې صورت کې وایو هغه عقد سو چې د الله تعالی حرام مخالالوي صحیح شو اوس راځه دار پسې چې کوم دی نو دیار لسم عقد دی دیار لسم قانون دی یا ایه الذین آمنو ټول په یا ایه الذین آمنو سر راځي دیار لسم عقد څه دی پاغه کې ادب دی د شعائر د الله تعالی او ما تاسو ویلو دې ته تحریم الهی وای ګورې تحریمات الهیه په دوه قسم دي تحریمات الهیه یو دادی چې الله تعالی دا زنا شراب دا ټول چیز نه حرام کړی دي دا مستقل طور سره حرام دي دلته چې مونږ کله وایو چې تحریمات الهی نو هغه هغه چیزونه دي چې مخ کې حلال وي اسی عام طور سره حلال وي خو په یو خاص وخت یا په یو خاص حالت یا په یو خاص ځای کې حرام شي صحیح شو هغه ته مونږ وایو لکه ګورئ تاسو مړی خوړل تاسو جایز دي کنه دي جایز خو لیکن نن تا ته اوس حرام دي ولی زکه چې تار اوجنی ولی دا په یو خاص وخت کې حرام دي کله په یو خاص حالت کې تا ته دا وبس کل او خوراک کول دا حلال دي خو کته مونږ ته ودرې دې نیت ته وتړ بیا وبس کل شي نه بیا کړي اوس کله حرام دي درته دا حرام دي یا دا شانتی تخکار کې او کار کول تا ته جایز دي لیکن کتا احرام وتړلو نو په احرام کې تار پر احکار ناروا شو یا ته حرم شریف ته لاړې په حرم شریف کې تا تخکار ملاوی کی تبخکار نه کې هغه ستاره پر حرام دی دی ته وی تحریمات الہیه دا به خاص د الله دی پوښوی کچر تاسو بل څوک تا داسې جوړ کړو چې د هغه لپاره تا تحریمات جوړ کړل د بل چا دربار دی ومنلو چې یاره د دو لہذا د دغه دی ځای کې چې کوم دنو دا اخکار کول حرام دي یاداونه او بوټه وهل څه دي دا حرام دي نو دې ته سوې شرک په تحریم ورته وي دې ته سوې شرک په تحریم ورته وي دا یو د الله تعالی دی اغا حرم یو د الله دی دربار یو د الله دی اوس دته وی یا ایه الذین آمنو درته وی چې هغه کوم چیز نه چې الله په خاص دایونو کې حرام کړی دی هغه حرام وګڼا دا غي بی ادبی مکوا یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو لیبلونکم الله خامخا امتحان بکې استاسو الله تعالی کله براتی تا سره بخوا کی لاس پر ورته رسی خو ګوته به نه وروړي دا حرام دي الله تعالی دا ول حرام کړی دي الله وی دا مې دې لپاره حرام کړی دي ليعلم الله دې لپاره چې راخ کار کوي الله تعالی من هغه څوک يخافه چې یریږي د الله نه بالغیب په حالت د غیاب کې چې الله نه دې لیدلې الله نه دې لیدلې او د الله نه یریږي الله غ خلق راخ کار کوي چې کم خلق د الله نه یریږي نو کم سړی چې د الله نه ډاریږي هغه وای نه کوم الله ویل چې بس نه کوم کم سړی چې نه ډاریږي هغه یو قابل خو ګوري وای څوک نشته دی راشه او کمړه چا ته څه پته لګي الله ته خو لګي کنه پته نو دا کارو کی فمن اعتدا بعد ذالک څوک چې تجاوز کی د حد نور تیر شي پس د دې حکم نه فله عذاب الیم نو خاص داغه لپاره عذاب دردون کړي نو دا ته وی چې تحریمات الهیه محلاله وای دا څه شو دا دغه شو دیار لسم عقد شو دو لسم عقد شو اوس دیار لسم عقد او قانون څه دی هغه دا چې لا تقتل الصيد وانتم حرم په دې دا کې دیار ته د ښکار هغه مسله راوړي خو په دې کې مقصد څه دی په دې کې راته د هغه هغه جزاء د هغه هغه دنیوي کې چرته بل فرض تا دا کار وکړو نو بیا به څه کفاره ورکې نو هغه درته خیدات سوار لسم عقد دی په مثل داغي قتل چې د کم قتل کړه د من النعم کم ساروي کم زناور قتل کړه د کم مرغۍ قتل کړه دا نو د هغه په مثل باندې به بدله ورکړي مثل کم مراد دی نو زمونږه مذهب دا دی چې د هغه قیمت اے د هغه قیمت وګوري مثال په تور باندې تا په دغه کې سویا کم نکړه سویا دې مړکړه نو چې سوی دې مړ کړه دا غي څومره قیمت دی نو دا غي قیمت په اندازه باندې به څور کی تبا چې کوم دینو دغه باور کی کفاره باور کی او دغه وای امام شافعی سے وای چې نه مثل ما دا اغي په شکل چې کم زناور دی نو هغه وای چې چتور مرغ د ملک کنه دا یو مرغی ده کاغه د ملک نو هغه د اوخ په شکل ده نو ته بدله کې تور کې اوخ باور کې پوښوي اوخ باور کې نو دا چان چې کم زناور په کم شکل باندې هغه باور کې مونږ وای نه قیمت به ورکې مثل ما قتل من النعم په مثل دا هغه دی قتل من النعم چې تل قتل کړي د من النعم دغه سارونه يحكم به اوس دا بسوف دا به څنګه مقرره دا مثلیت چې دا د دومره قیمت وا يحكم به وی فیصله بکې په دی باندې ذوا عدل منکم دینه به هدیه جوړه حرم ته به بوزي بالغ الکعبتی رسیدون کې کعبه تا دینه به هدیه جوړه کې هغه قیمت باندې چې څومره فساروي وشو هغه ساوره به روان کې او حرم ته به بوزي ته به حلال صحیح شو زواعد او کفاره یا به کفاره وی طعام مساکین چې طعام به د مسکینانو د مسکینانو ته ودا چل به چې دغه قیمت برا واخلي نو د دې قیمت نه بتسو کې په دې باندې بغاله وکي په دې باندې بخوراک وکي نو هغه بیا مسکینانو ته ورکي او عدل ذالک صیامن یا برابر د دې بسکه روزي نیسی د دې برابر د روزي څنګه نیسی نو هغه ودا چلو کې چې څومره قیمت ته جوړ شو نو دا غي اندازه به غنم دا چې څومره غنم پکېږي نو د نیم صاع نیم صاع غنم چې دي دا هغه په بدل کې یو روزه ده نو بیا به د هغه مطابق سونی سي روزه به ونی سي ليذوق وبال امره دې لپاره چې کو سکی وبال امره سزا د کار خپل چې دا کم کار کړل د الله حرام په هم پامال کړل دي نو دا هغه سزا ورته ملاوي شي عف الله عما سلف اوس یو سړی به مونږه مخکې دا غلطۍ کړې دي الله وی عف الله عفو کړی دا الله تعالی عما دا غنا سلف چې دی قانون نمخ کې تیر شوی دی ومن عاد سوق چې واپس شو دی کارتا فینتقم الله منه نو بدل بواق دی الله تعالی دا غنا ولې دا غ حرام ته دا کوي نو الله وی دبت بدل واقلم والله عزیز ذو انتقام الله تعالی زور اور او بدلا غستون کې دی احل لكم ليل احل لكم صيد البحر دا جواب د سوال دی چاوی چې خخ کار حلال حرام شو نو مونږ په کیشتۍ کې او بیړۍ کې په جاس کې د وګو په جاس کې زو کعبه تا نو چې کعبه ته زو په لار کې کله کله میانو نیسو نو هغه میان او خړې چکني چو خړې الله وی احل لكم حلال کړ شو رستا ته د پاره سید البحر کار د سمندر د سمندر کار حلال دی د سمندر کار سره دا نه چې په سمندر کې ته کوم دی په اوچا کې چرتا دا ویني کاوتر ویني هغه ولي چې دا ما د پار حلال شو اگر ته د په احرام کې نه نه هغه زناور چې هغه په سمندر کې وخت تیری په سمندر کې وخت تیری نو هغه تا ویشتل هغه د ځان لونی ول هغه حلال دی وطعامه او خوراک د دې سمندر خوراک د سمندر څه دی کار دې کنه کار خو دې خو یو کار دې چې تا خپل وکړو یو بل راونی ولته خوري نو دا ته پړې شي یا سمندر په خپل یو شی بهر تر وښتو نو هغه ته خوري تا خو کار نه کړي دا دغه شان خوراک دی متاع لکم دا سامان د استاس د پاره ولی سیاره یو د پاره د تیریدونکو مسافرو سیاره چې کم سفر کوونکي مسافر دي قافلی دي هغه کول شي وحرم علیکم او حرام کړی شوی په تاسو باندې سید البر خکار د وچی ما دم تم حرما تر سو پوری چی ایت تاسو په احرام کې وتق الله او یریږي د الله نه الذي الله غذات ته الیه تحشرون چې خاص هغه طرف ته تاسو جمع کول شي جعل الله الكعبه البيت الحرام اوس وجه بیانې اے دا په ترتیب را رواني اول د توي چې دا ما حلال وي کبه د توي چې که حلال دکړو و دکړو نو کفاره به ورکه بیا دې ته وی چې حکم باندې کم به حلال وي کم به حرام وي د اوچه والا حرام دی او د سمندر والا حلال دی اوس د ته وی چې دا ولې حرام دی نو دا غي وجر ته بیانې جعل الله الكعبه زکه چې جوړ کړی دا الله تعالی کعبه ګرځوړي دا الله کعبه البیت الحرام کور د حرمت دا کور د محترم د خار دی به احترام کې قیام للناس دا سده سبب دو قیاما للناس دا قیام د لپاره د خلقو قیام قیام بعض وای چې اقامها الله الامن اقام الله الامن فیها لاهلها الله تعالی په دې کې د خلقو د لپاره امن قائم کړي دا معنی دا بعض وای چې قیاما للناس دا دینی قیام د لپاره د خلقو د خلقو دین ته ولاړ دی یا قیاما للناس سبب د ژوند د قیام دی خلق به ترغی ژوندۍ وي تر څو چې کعبه وي کله چې کعبه ورانه شي دا غینه ورسته بسره د قیامت برازي قیام للناس نو سبب د ژوند د پاره د خلقو او شهر الحرام او میاش د حرمت الله تعالی محترم ګرځولې دا والهدیا او الله تعالی ګرځولې دي هدی ها هغه محترم کړی دي هدی ته بس نه وای چې کم ساوره هغه حاجان ځان سره حرم ته بوزي چې الله پویږي هغه چې پاس مانونو کې دي هغه چې پس مکه کې دي وان الله بكل شیء علیم او یقینا الله تعالی په هر یو چیز باندې پوهه دی مطلب دا دی چې الله تعالی دا سيزونه ولې حرام کړی دا کعبه کې ولې کار حرام کړی دی دا قلایید او دا میاشت ولې د حرمت ګرځولې دي الله وی دا د دې لپاره چې ستا زما په قانونیت باندې یقین راشي چې زکم قانون جوړوم به هغه ته منو عن امني په هغه باندې د اعتماد چې بس دا د الله په علم جوړ شوی دی زما په دې کې هیڅ کار نشته دی بی دلیل خبره به د شریعت سره کله سکه معنی به تبه د الله په علم اعتماد کی نن کافر لګي او بی دلیل خبره سکه د خپل کفار سره معنی د دې د وجه نه چې دوی وایي بس هغه خطرې لکه به تاسو مثال درکم انګريزانو قوانين دي د انګريزانو یو قانون دی چې دلته په دې کوټه کې جرم وشو نو دې کوټه ته سزا ورکړي کوټه ته څور کوي سزا ور کوي باقاعده زنجیرونه ورته واچي اوس دا بی عقل خبره ده لیکن دا عقل کې ناراضي دلیل نه معلومیږي لیکن که تاسو وګورئ اوس دا موجوده کفار چې کم داغي په نقش قدم دا زمونږ استاد په ملکونو کې روان دي دا بالکل هم دغه شان کوي پاکستان ته که تاسو ورشئ په دې جیلونو کې وګورئ نو کله به ولی ته زنجیره چولې ولی وې دې سره سړی ځان پانسی کړو لهدا دا ونه سزا ده یو طرف ته الله سخت سزا ورکړي بل طرف ته مغفرت هم کوي بخون کې او مهربان هم دی نو ته به ایمان دی بین الخوف والرجاء داری کې به کنه هم او امید به هم لري چې بخنه براته کوي ما علی الرسول الا البلاغ اوس کدا خبر څوک ونه مانی نو څه چل به شي الله وی رسول ته څه نقصان نشته دی ما علی الرسول نشته دی پر رسول باندې الا البلاغ مگر صرف رسول د دین دی و والله یعلم الله تعالی پویږي هغه لک حلال د ډیرو حرامو نه غوړه دي خو شو کنه قل ورته وایا لا یستوی الخبیث ندی برابر حرام مال ندی برابر حرام مال دغه خبيث معنی ما تاسو ته پاول کې کړی وي تقریبا په قران کریم کې په اتو مانو سر راغلو هغه مې ته کړی وي اوس دلته کې بس د خبيث معنی د حرام و طیب او نه برابر حلال مال ولو اعجبک اگر چې په تعجب کې واچی تا کثرت الخبيث ډیرواله د حرام مال هغه به تعالی خوان درکې چې دا وګوره دومره ډیر دی خو نه دا ډیر الله وي مکه دا پرېګ دا فتق الله او یریږي دا الله تعالی نه په بد فزان بچ کولو د حرامو کې یا اولل الباب اخا وندانو د عقل لعلکم تفلحون دې پار چې تاسو کامیاب شئ یا ایها الذین آمنو سوار لسم عقد سوار لسم قانون هغه شروع شو پدې کې سړي پدې کې درته وایو بی ځای سوالونه مکوا اسی بی ځای سوالات او بی ځای دغه خبره چې کوم دی هغه ما جوړا وا او دا پدې کې اصل کې د کوم ادب د دعوت ته روس تم را روان دی بل خان نه کوم ادب د دعوت ته پدې کې مقصد دا دی چې په یو علاقې کې کفر شروع دی په یو علاقه کې شرک شروع دی په یو علاقه کې خلک په ډیرو غټو غټو غلطو کې واقع دي او تر افاته په فروعي وړو مسایلو کې شروع کې اختلاف شروع دي وړو مسایلو کې اختلاف شروع کې دا کار مکوي وړي مسایلې پرېږ دی تر څو پورې چې غټه مسله نه حل شي نن سبا زمونږ او تاسو مقابله د یو عغات عظیم کفر سره ده عالمی کفر د نظام په شکل باندې چې د الله تعالی قانوني بدل کړي دی دا غي سره زمونږ جګړه ده په کار دا چې مونږ هغه جګړه وپالو نه دا چې دلته کې دوه ملایان را پاسي او د یو بل طرف وړو وړو مسلو باندې شروع کی په فروعي مسائل باندې لانجی شروع کی یو به وی رفع الیدین شتا بل به وی نشته دی هغه به مناظره دغه ځای به مناظره الله وی دا مکه وی دا پرېګ دی راځي تاسو بی ځای سوالونه کوي بی ځای مسالې جوړوي دا مکه وی یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو لا تسالو تاسو پختنه مکه وی عن اشیاء دا هغه سیزون مبارکه ان تبدلکم کچر تخکار کړی چې تاسو ته تاسو کوم نو تاسو به خپکی دا خبر شوی خپکیږي پلا پوه شوی دا دې کې بعد بیا شان نزول لیکلي دي شان نزول کې وایي عبد الله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ پختنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا رسول الله تما ته وایې کنه زما د خپل پلار صحیح زوی مو کبه نیمه دا ته بعض صحابه دا سوالات وکړ الله وی دا خبره پرېږي تاسو دې سوالات څه کوي لا تسالو عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم که بعض سوالات او جوابات در تراشی کې به خپه شي نو څه کوي نو دا مراد خو ما ته وی چې دلته کې خدا شان نزول له حکم خو عام دی کنه دا چې سيزونه باره کې پښتنه مکوي ان تبد لكم تسحكم که تاسو تخکار شي نو سبتي هغه به بیا به تاسو خفه شي یو شی دی هغه تاسو حلال دی بس دا چې حلال دی خوري پښتنه کې کې کې اخیری په ځان باندې څه کې هغه پښتنه پښتنو کې حرام کې می حرام وکنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې روانو یو حوز نه او دس کولو بس حوز په ظاهر کې پاکو هغه یو ملګری دا شانتی کله کړه هغه یو ملګری ویل چې نه زه پښتنه کوم ر دې حوز والا چې دا چا طالب دی چې دې ته خو چې درندګار او زناور نه راځي عمر هغه ډارې کا حوز والا نه پښتنه وکړه عمر رضی الله عنه ورته وی یا صاحب الحوز خوش لا تخبرنا عن الحوض او د حوض والا مونږ ته بالکل څه ونه وایي دې په بارا کې اسم وایا تبدلکم نو ښکارا بکړی شي تاسو ته د دې دوه معنی دي یو معنی دا ده چې ګوره د قران د نزول په وخت پښتنه مکه وي ګوره جواب دې سره راشي بیا بخپای دیو معنی دا ده چې نه اسی به ته پښتنه مکه وي او که د قران د کبیا کوي خامخا پښتنه نو پاغه ټیم کې وکړي چې قران نازلېږي نو تاسو ته جواب ملاوي شي والله غفور حلیم الله تعالی بخون کې دی چې څوک دا سوال نه کوي دا غي نه توبه وباسي او که څوک دا تن لانجی جوړي الله وای بیا الله ولې سزا نه ورکي الله وای حلیم ز صبر کوونکم پرې د زمان نیول وی خو په قلار باندې وی په ورو باندې وی قد سالها قوم اوس ورته وای چې دا پښتنه زکه مکوي دا غي تخویف ورته ذکر کوي قد سالها قوم یقینا پختنه کړي ور دي فبارک یو قوم من قبلکم مخکستاسنا ثم اصبحوا بیا اغي وګرځیدل بها په دغه پختنو باندې کافرین کافر اغي په دې پختنو کافر شو څنګه لکه د صالح علی السلام قوم ویلیو وی الله نه مونږ له وغواړه مونږ له وغواړه چې مونږ له او خراو باسي دې کانی نه الله ورته راو باسه لکنه خو دوی بیا د هغه معجزې انکار وکړ کافر شو اوسه پوری نه توی کنه چې د الله تعالی حلال او حرام حلال ما حرام وي د الله حرام ما حلال وي اوس درته یو مثال پیش کړي چې بعض خلک د الله حلال څه هغه حرام کی نو هغه حلال حرام ول څه دي هغه ناروا دي هغه یو څلور قسمه راته ذکر کړي د جاهلیت په دې زمانہ کې دا غیر مثال نشته دي هغه دي ما جعل الله نه د مقرر کړي دلته کې جعل په معنا د شرع سره دی په قران کې په ډیرو معنی راغلي دي خودل ته په معنا د شرع سره دی ما جعل الله ندی مشروع کړي ندی مقرر کړي الله تعالی من بحیرتن هغه وق پرې کړي پوښوي ولا صائبتن او ناغه زاد پرې خودل شوی ولا وسیلتن او ناغه په وخت کړي شوی ولا حامن او ناغه ملا بچ ساتل شوی دا څه شي دی بحیره دا صاحبہ دا وسیله دا او حام دی دا د څه شی بحیره ما په تمانو کړ د پښتو چې غوږ پرې کړی شوی دا د څه شی دا وو دغه وای دا هغه زناورو چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې دا یو ګډه باوا پوښوي یا به غواوا یا به اوخوا هغه بچ کوم دې 15 بچی پیدا شو چې پنځه بچی به پیدا شو نو د پنځو بچو پیدا کېدو څلور بچو نو ورسته به پنځم بچي که هغه به مذکر پیدا شو نو هغه به دی حلال کو ذبح دې کړو او به دا زمونږ د ټولو شریک دی خو شوي دا مذکر او مؤنث سری او خدای ټول خوړې شو که چرته هغه به مؤنث پیدا شو نو بیا به سوکل وی به د دې شودو پوښوي د دې غوخه دا خدو ته سره دا حرامه ده دا خدو ته سره حرامه ده او دا غي به غوخ پرې کو او هغه به پرې خو ده دا غي نه به هیڅ قسمه نه په وغیرہ بیا به ناغسته او هغه به سره په خدایانو تسپارلې و بعد وی خدایانو ته سپارلې و بعض یو چې نه صرف خزه ته به حرام کړه او کاغه بیا مردار چې په خپل مرګ به مړ شو نو بیا ویل چې نه راځي تبرک د پاره دا ټول پړې شو نو بیا به ټول په شریکه خزه سره خوړه دغه ته بحیره وای الله وای دا معنی نه مقرر کړی دا دی خلکو د ځان نه جوړ کړ زما په مال کې د ځان نه یو شی حرام کو پوښوي ولا صائبتن او ناغه آزاد پرې خودلې شوی آزاد پرې خودلې شوی په جاهلیت کې به یو سړی نه جوړ شو بیمار بشو یا به بچي ورک شو یو اوخ به راواغستو هغه به پرې خودو وی دا ما نظر ک پنوم د الله امام شا امام بخاری وای دا پنوم د الله دی دا نو وای پنوم د الله امام بخاری وای نه پنوم دا باطل خدایانو باندې بو خو به هر حال پرې به خودو چې پرې به خودو وی به دینه بسو خوراک نه کوي دینه بسو سکاک نه کوي دا بسو د فصل نه نه منې کوي په دې باندې به بار بورا دا څه شی به نه وړي بس دا څه دی دا اوس آزاد پر خول شوی دا منظوره ده دا نظر کړی شوی دا الله وای دا څه منظوری مانړي جوړی کړي ځان نه حرام کو پوښ کنا ولا صائبه دا هغه دا ولا وسیله او نه الله وای ما مقرر کړی دا وسیله وسیله ته واسطه کړی شوی دا به څنګه چلو دا به یو ګډه وا میجو ته تاسو وای دا هغه به و بچی پیدا شو چې وم بچی به پیدا شو نو کاغه به مذکر نو هغه به تکړه هغه به حلال په ټولو به وخوړ کاغه به مؤنث نو هغه به بیا پرې خو د پرامه کې ویګرځي او که هغه به دو پیدا شو یو نر او یو خزا دا به دو پیدا شو نو بیا به توی وصلت اخاها بس دا د خپل رور ته ورسیدا اوس په دوی نه نه خوراک کوي نه به شودا اخلي نه به کوم ته د دوی وړي وغیرہ پکار راولي نه به د پکوي دا بس بس دا بس دغی دا به حرامي الله وای دا حرام مان دي جوړ کړی ولا وسیله نو ناغه په وسته کړی شوی ولا حامن او ناغه ملا بچ ساتل شوی حام دا به اوخو دیو دا چل چې دغه په وو اوخه بلار بشوي سبته بلار بشي وو اوخه که هغه ووم به مذکر بچي راوړو نو بیا به چلو کړو داغه په ملا باندې به د تاوس هغه دغه باڼه وته مونږ وایو په هغه په کې خو دا او یې باز په د باندې با د اوس آزاد دی چې کم ځای خوراک کې د چا په فصل ورګټ شو د باندې به بار بورا نه وړو په د بس وری ګنا لیکن دا خبره چې به ازادي او بس د سر خوړل هغه بخوري کم ځای نه او بس کلی کم ځای نه خوراک کوي ته به خام نه ښا دا سو الله وی دا مان دي مقرر کړي ولکن الذين كفروا لكن کسان چې کافران دي یفترون علی الله الكذب تړي په الله باندې درو واکثرهم لا يعقلون او اکثر د دوی نه بیا عقل دي دا ډیر بیا عقل خلق دي چې د ځان نه حلال او حرام جوړي و اذا قيل لهم تعالوا اوس دوی سره څه دلیل دی الله وی دلیل نشته لري کته وته وای چې صاحبہ مولې جوړ کړه وسیله مولې جوړ کړه حام مولې جوړ کو بحیره مولې جوړ کړه و اذا قیل لهم کله چې وای چې دوی ته تعالی او راشي الا ما هغه قانون ته انزل الله چې الله نازل کړی دی و الی الرسول او رسول تراشي نو قالو دوی وای حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا پورا دې مونږ لره هغه قانون وجدنا علیه آباءنا چې مونږ دې مونږ پاغي باندې پلاران خپل زمونږ د پلارانو زمونږ د مشرانو دود دستور رسم رواج قانون هغه مونږ لره صحیح دی بس مونږ په قران سکو دا خبره کوي الله وی او لو کان اباؤهم الله وی ایت تبعونهم آیا دوی دی پلارانو پسیزی ولو کان اباؤهم اگر چې دا پلارانو مشران دوی لا يعلمون شیئا نه پویدل په هیڅ چیز باندې ولا یهتدون او نه لار مونږ د حق نه په حق لار روانو او نه پس پویدل دوی هغه پس روان دي یا ایها الذین آمنو پنځل لسم قانون پنځل لسم عقد دا شروع کیږي اوس ښا په دې کې ادب د دعوت خي چې خا دعوت ته چلے کنا نو څنګه دعوت به چلے او دا جواب د سوال دی جواب د سوال د مشرکانو دی مشرکان وته وی وو تاسو مونږ ته کما قل وای مونږ ته مشرکان وای په دی وجه راته وای چې تاسو مطلب شرک کوي کما قل یې نو تاسو پلاران چې پلاران هغه هم داسې کم عقل وو هغه هم زمونږ غوندې مشرکان وو پوه شوې یو دیمه خبره دا ده چې دا داعی ته ادب کوي داعی کله کله ډېر سخت خفای چې زه خو دعوت چلوم خو هغه ځای کې یو سړی کافر مړ شو ما ورته دعوت ورکړ خو ایمان نه وراوړې نو اوس په ما الله رد پښتنه کوي الله وینا نه د دې پښتنه د تعالی نه کیږي یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو علیکم انفسکم لازم دی پتا ته باندې انفسکم اصلاح ځانونو خپل اصلاح انفسکم د ځان اصلاح در باندې لازمه ده صحیح شو لا یضرکم نقصان نه در کوي تاسو ته من ضل گمراه امن هغه څوک ضل چې هغه گمراه شي یو سړی گمراه شي دا تاسو تاوان نه در کوي اذا تدیتم کله چې تاسو په خپل پلار وي په خپل پلار بس هغه د گمراه کیږي کنه څه دغه نشته دی د دې آیات نه بعض خلکو دا استدلال کړو چې یاره بس چې په خپل سم کنه نو بل ته دعوت مو ورکوه دعوت تر باندې نشته دی نو دا دغه استدلال دا غلط دی دا استدلال سره غلط دی دلته کی قرطبی وای دا استدلال غلط دی دلته کی دا سره علیکم انفسکم پتا سو باندې لازم دی انفسکم اخوانکم تاسو ورونه دا انفس کله قران کې ما تاسو ځای په ځای کولیو چې هغه سره جعل لكم من انفسکم ازواجا الله تاسو لره د خپل ځانونو نه خزه پیدا کړی دی ولې تاسو خزستانه پیدا رسو نه دا سری انفسکم چې کوم دین حالت کې سره خلق لكم من انفسکم ازواجا من جنسکم تاسو د جنس نه د نفس نه مراد الته جنس دی نو دلته کوم دا دی چې انفسکم تاسو ورونه هغه په تاسو باندې لازم دي دا اصلاح وکړي پوه یو دا معنی نو بس جو خبره ختمه شو دعوت بچلې تب خلق د اصلاح کې دیمه خبره دا چې علیکم انفسکم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي و انکم تقرؤون هذه الايه وتؤولونها على غیر تاویلها تاسو دا آیات ولې خو لیکن معنی غلطه کوي معنی غلطه دار چې بعض خلق به دا معنی غستا چې بس ځان سم قبل سکے پوه شو کنه هغه نه دا معنی نه دا لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر تاسو به امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر بکوي خلق بخو ترا بلې د بدو نه به منع کوي پوه شي ودونکم ایام الصبر او تاسو مخ کې بیا داسې وخت راشي چې هغه به ورځ د صبر یا په قیامت سره نږدې وخت راځي هغه به داسې حالت وي چې پاره کې بیا سړی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي او بیا هغه کې مشهور روایت تر ابو ثعلبه خوشنی رضی الله تعالی عنہ پاره کې بیا راځي چې کله چې مطلب دا دی هغه پنځه امور البته بیا ذکر شوی دی هغه حدیث کې چې هغه راشي هغه لاندې راغلي پاره وخت بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر نشته دی نو هغه مراد دی ال الله مرجوکم خاص الله تعالی واپس تاسو جميعا د ټولو فینبئکم خبر بدر کتاب ته بما دا هغه عملونو کنتم چې وای تاسو تعملون کون کې داغي اعمالو یا ایه الذین آمنو شپارسم عقد شپارسم قانون ښا هغه څه دی هغه دا دی چې رد کوي په هغه چا باندې چې هغه څه کوي هغه دروغ وای او حرام چې کوم دین هغه خوري په دروغ په قسمونو سره د دروغ په قسم باندې ځان ته حرام وای قسم د دا زما دی نو بس څوک هغه وخوري الله وی ګوره دا حرام ځان ته حلال وی دا شپارسم قانون دی خیری یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو د دې آیات اول ترجمه کوما او بیا راځم بیا ته آیات حل کوم ها د دوو آیاتونو ترجمه کوم بیا تاسو ته ګوري یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو شهادت بینکم گواہی ستاسو په خپل مینس کورنۍ کې یعنی وسی جوړول معنی سره وسی جوړول ستاسو په خپل مینس کې دا حضر احدکم الموت کله چې راشي را نږدې شي یو کس تاسو ته مرګ حين الوصیت په وخت وصیت کې اثنانی هغه گواہی به کوي دوه کسان زوا عدل چې غیب انصاف علی منکم ستاسو او آخرانی یا بدو نور کسانی من غیرکم د نور خلق نه به نور خلق څوک سی بعد وای من غیر المسلمین غیر مسلمانان به د غیر مسلم گواہی خو نه قبلېږي نو جواب دا غي دی ادا کوي چې د غیر مسلم گواہی قبلې ده مخکې بیا منسوخ شو یا دا چې من غیرکم نه مراد د پردي خلق یا د خپل د کورنۍ خلق دي یا پردي خلق دي ان انتم ضربتم کچرت تاسو سفر کوي په ارض پزما کې فاصابتکم نو ورسیږي تاسو ته مصیبت الموت هغه مصیبت د مرګ تحبسونهما حساروي بتا سو دادو گواهان من بعد الصلاه پس د منز د مازیګر نه فیقسمان بالله نو قسمونه بکې دا دادواړه په الله باندې ان ارتبتم کچرت تاسو شکو نو بیا دوی له قسم ور کوي دوی بسنګ قسم کوي وای بلا نشتری قسم دې مونږ نه اخلو په دې قسم باندې ثمنن قلیلا مال ثمنن مال مال په مونږ نه دي ولو کان ذا قربا اگر کدا و مال وی مونږ ته نږدې یا دا قسم وی زمونږ د رشتہ دارانو په خلاف ولا نقتم شهادت الله او مونږ نه پټو گواهی د الله ان اذا یقینا مونږ په دغه وخت کې لمن الاثمین خامقاد ګناګارو نه بویو فإن عسرا کچرت اطلاع حاصله علی انهما چې دا دوه گواهان چې دي نو قسمونه به خوري دواړه په الله باندې سبا ویل شهادتنا خامخا قسم زمونږ او گواہی زمونږ چې دا حق هغه ډیره نږدې ده حق ته من شهادتهما د گواہی د دې دواړو نه و ما اعتدینا موږ زیاتې نه کړې ان اذا لمن الظالمین یقینا موږ په دغه وخت کې د ظالمانو نه یو خو آیات د حل کولو لپاره د مخکې تاسو ته دی واقعیا وایم واقعیا دا چې وشو چې د شام په سفر باندې درې کسان روانو یو کس مسلمانو بدیل ابن ورقای سهمی نو ملي بدیل ابن ورقای سهمی او دو کسان سره نصرانیانو عیسایانو د یو نوم تمیم داریو رستو مسلمان شو راځه صحابي درستو او د بل نوم چې کوم دی نو عدی ابن بداو عدی ابن بدا دا دوه کسانو سره په سفر کې روانو دا بودیل ابن ورقای سهمی باندې پلار کې بیمار شو او مړ کېدو چې مړ کېدو نو دا دوه کسان ځان تکینول تمیم داری او توکو عدی ابن بدا دی دوارو ته ویل چې وو زما دا سامان دی دا به تاسو واخلی او زما کور ته ورسوي دی ورته وی چې بس ټیک ته مونږ به ورسو او دې مړ شو کفن دفن شو خخه چې خاصه کړو دا غي نه پس دی را له وغه سامان راوړو چرته رشتہ داران ته خو چې دوی سامانو کتو نو په سامان کې یو جام هغه جام چې وو هغه د سرو زر او باغ ته ورکړل شي سرو زر په لګول شي او ځای په ځای باندې هغه جام چې کوم دنو هغه دې دوا وشنایا نو څه هغه پټ چې پټ کړو باقی سامان راوړو رشتہ دار ته حواله کو خو دوی سامان دن نه وکړل رشتہ دار چې وکړو نو په سامان کې اولی دل چې هغه کې دغه لیکلي دی بودیل چې زما پر سامان کې داشې له داشې له خیر سره کنا ټول سامان ودی هغه ټول سامان لیکل او په کې لیکل چې زما پر سامان کې یو جام دی او هغه جام چې کوم دی هغه د سرو زرو دی دغه جام هم دی دوی چې وکړه سامان کې جام نشته دی رال پدی بده پدی عدی او پدی تمیم باندې پدی تمیم داری باندې پدی دوړ باندې داوا وکړه داوی په وکړه د داوی نو ورستو الله وی خا دا دوړ براولي د مازیګر د مون نه پس زکه وای یا د ماسپخین د مون نه پس چې حجازیانو په دغه ټیم کې فیصله کولی یو یا داو چې د دی وجه نه دغه ټیم کې ودرې چې دغه ټیم صح ټیم دی الله تعالی وی والصلاه الوسطى نو خه ټیم دی په دې ټیم کې چې قسم وکړي کنه سم بل یا خدای غر کې یا بسم شي نو هغه په صح وخت کې په قسم وکړو دوی ودرول دوی دواړه ودرېدل دوی دواړو قسم وکړو سی ویلی قسم یو کوي چې لا نشتري قسم ورته په دې شکل ورکړي چې په الله قسم وخوري اگر چې عیسایانو خو په الله به قسم خوري په الله قسم وخوري په الله دې قسم وخورو قسم دې داسې وخورو چې مونږ په دې قسم باندې مال نه خورو اگر چې دا مال مونږ ته ډیر نږدې ولې نه مونږ ته حاصلېږي او مونږ د الله گواہی نه پټو قسم نه پټو او مونږ چې کوم دنه په دغه وخت کې مونږ ګناګار دي قسم یو کو قسم خلاص شو چې اخلاق یو څه مشکل ځای پکې دا دی دی دا کې یو معنی مشکل دی یو پایات کې مشکل ځای دا دی چې په دویم ځل باندې قسم وبسوک کوي دا رشتہ داران د چای کوي د دې مړی کوي نو دی به کې مسله تاسو معلومه ده قاعده چې البینه علی المدعی مدعی به دا کار کوي چې گواهان به پیش کوي که مدعی گواهان پیش نکړل نو الیمین علی المدعا علیه چې پچا داوا شوی داغه به قسم خوري اوس ټیک ته په دوه کسانو خو داوا شوی ودی خو قسم وکړو مدعی سره خو گواه نه لیکن دا خبره ده چې اوس دا رشتہ داران ولې قسم خوري په مدعی باندې قسم نشته دا خو مدعیان دي نو بس مساله دلته جوړه شي نو بعد مفسرین د یو طرف ته دی بعد په بل طرف ته دی خو لاندې خبره راته کوم چې دا اوس بل مساله ده په مدعی دا دغه چې دي دا رشتہ داران د مړي چې دي اگر چې دا مدعیان دي خو په دوی ولې قسم راغی په دوی درو قسم دی کوي دا په دوی در قسم دی د بلې وجنه کوي دا چلو چې مکی ته دوی لاړل نو په مکه کې هغه جام چې کم صفت بودیل لیکل او مکه شان جام د چا سره ومونته هغه ته وی دا جام چرته هغه ته وی دا په مونږ باندې عادي او تمیم داری خرڅ کړی خوی دا در باندې هغه خرڅ کړی خو موږ نه پټ کړی دی دې دا چې دوی دا خبره کوله عادی او دا ویل تمیم داری وینا دا جام مونږ د بودین نه اخستو دا مونږ څه کړو په روپو باندې ته اخستو کو مونږ ذکر دا کیسه پټه کړه چې مونږ وی چې وخت لانجه جوړی کیږي وای چې اخس مونږ وای چې اخستو د یوې سنې واخستو دا مونږ اخستو نو چې کله دوی وی چې مونږ اخیستو نو منکر څوک شو دا رشتہ داران د بودیل شو رشتہ دارانو د بودیل انکار وکړ وی نه دی اخیسته نو دلته مدعیان دوی چې په دې دانه کې اوس چې مونږ غسته دي ا منکر هغه شو چې مونږ نه غسته نو اوس دوی سره هم گواهان نشته نو اوس به قسم پچا راشي پاغوی راشي نو هغه په دویم ځل باندې را پاتې دل قسم یې وکړو چې دا جام یې اخیست نه دی دا جام یې پټ کړی دی ولی په خط کې تذکرہ نشته چې هغه چې ما جام خرڅ کړی دی دوی د ځان نه دا خبرې کوي پوه شوې نو دا په دویم ځل قسم په دې ذکر راغی تاسو ته اوس پوه شئ کنه دا راته وایي ښا یا ایها الذین آمنو اوس معنا کوي ته پوهیږئ اے مؤمنانو شهادت بینکم ګورئ یو موسی له یو موسی یو وسی درې ټکی د تکوم ښا یو موسی لهوی موسی له هغه چاته وای چې څوک د چا د پاره وصیت کیه زما دا روپۍ فلانی ته ورکا پوښوی دا نور سید مول سید ته ورکا نور سید مول سید موسی له صحیح شو او یو چې کوم د وصیت چې دا چاته کول چې ته یو سی او یو موسی دی موسی هغه کس ته چې هغه څه دی هغه وصیت کوي صحیح شو نو شهادت بینکم گواهی تاسو په خپل مینس کې دی تمانا کوم وصی جوړول تاسو په خپل مینس کې وصی جوړول یو سره یو دوه کسانو ته وایي زما دا سامان به اورسه اذا حضر احدکم الموت چې کله را نږدې شي یو تن تاسو ته مرګ حین الوصیت په وخت د وصیت کې اسنان اسنانی دا یشهد اسنان د برته هغه آسان آسان معنی کوم کنه دلته کې په هر معنی کې پنځه پنځه قسمه دا غم شوی دي په هغه ته دا آسان آسان ناخلم گواہی به کوي دوه کسان زوا عدل چې وي بل انصاف والای انصاف والا تقوادار وي من کوم استاسنا او آخرانی یا بدو گواهان وی نور کسان من کو من غیرکم د غیر تاسو نه غیر تاسو نه متاس ته وی دوه معنی دي یو غیر مسلم وي نو هغه مخکې ووت منسوخ دی یا من غیرکم خپل کورنۍ کې څوک نشته دی نو دوه کسه پردی دی راوستل ان انتم ضربتم کچرتان سفر کوي په ارض پزمکه کې د پاره تجارت فاصابتکم نو اورسیږي تاسو مصیبت الموت مصیبت د مرګ مرګ تراغی نو چې راغې گواہی دی او کلا دو کسان به مقرر کی اوس د دې دوو کسانو دا انکار وکړو چې انکار وکړو تحبسونهما هی ساروی به تاسو دا دو کسان من بعد الصلاه پس د منځ د ما دیګر نه فیقسمان نو قسمونه به کیدا دواړه بالله فالله باندې ان ارتبتم کچر تاسو د دوی په بیان باندې شک وی که په بیان دی ورله شک راغی چې دا خو دې دروغ وای نو بیا فحلفوهما ان ارتبتم جزاء مقدره ده نو فحلفوهما قسم ورته ورکی نو قسم به کوي څنګه قسم به کوي دا څه به وای لا نشتری مونږ نه اخلو په دې قبیه په دې قسم سره سمنن مال ولو کان ذا قربا اگر کدا مال وی مونږ تډیر نږدې اگر چې په اسانه حاصلول شم خو زه ګوره مال نه اخلم یو معنا یا ولو کان ذا قربا اگر چې وی دا قسم زمونږه پرشتہ په خلاف د رشتہ دارانو خپل بیا مونږه په قسم مال نه لو ولا نکتم شهادت الله او مونږ نه پټو قسم گواہی د الله ان اذا یقینا مونږ په دغه وخت کې لمن الآثمین خامخا د ګناګارو نه بيو دوی د په وړه قوت قسم وکړو چې مونږ نه فإن عثر کبیا ابتلاء حاصل شو هغه ابتلاء حاصل شو کنه چې دا کوئی خرج کړی دی علا انهما پدی خبره باندې علا انهما چې یقینا دا دواړه چې دي استحق اسما کړي د کار د ګنا ندی خو غلا کړی دا دا پته ولګی را نو فآخرانی نور دو کسان بئی یقومانی چې ادریږي با مقامهما پزای د دې دواړو باندې من الذین د هغه کسانو نه استحق علیهم چې ثابت شوی دا دعوه پاغوی باندې پاغوی باندې دعوه کړی شوی دا دعوه په چا کړی دا دې دواړو ته کړی دې دواړو وی څنګه دا یې په وکړه وی دا جام مونږ دا غنه اغسته و دا دوی د کورنۍ نه مونږ اغسته دا دعوه شو هغه انکار وکړو استحق علیهم چې دعوا کړی شوی د پاغوی باندې الاولیان چې هغه دواړه به نږدې وي مړی ته دا نه تاسان معنی او نور په پینځه پینځه معنی شوی دي فاخ خاف یقسمان نو دا دواړه چې د مړی رشتہ داران دي دی به قسمونه کوي بالله تعالی باندې څنګه قسم بکې دی به وای لا شهادتنا خامقا دا قسم او گواہی زمونږ چې دا حق دا ډیر نږدې ده حق ته من شهادتهما د گواهی د دې دواړو نه و ما اتدینا مونږ ظلم نه لکړې زیاتې مونږ نه لکړې ان اذن یقینا مونږ په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نه بيو دې پس نور تاکیدات زکه ولا ګول ډیر سخت سخو چې هغه چون کې قسم کړلې نو دوی دغه په مقابله کې کوي نو دغه قسم ته ماتې چې وشو ذالک اوس دا حکم مات شو دا ولی دا دوی مګوایي وشو ذالک الله وی دا مات دل د حکم دا دوی مګوایي ادنا دا نږدې دا ایاتو چرات لل بکی بالشهادت رات لل بکی گواهان بالشهادت په گواهی سره علا وجهها په صحیح طریقه علا وجهها په مقطع غی باندې په صحیح طریقه بیا به غلط گواهی نه کوي چې څوک دا کار کوي ولی اما ان يخاف الله دلته تقدیر دی یا بد الله نه یریږي چې گواہی کې به الله راونی سي کدا الله نه نه یریږي نو او یخافو یا به یریږي ان ترد ایمان چې واپ چې رد کړی چې قسمونه ردی بعد ایمانهم پس د قسمونه د دوی نه نور قسمونه به پراشي زمون قسم به مات کی د دینه به یریږي په خلکو کې به شرمېږم نو د دې د وجنه بیا خلک د درو گوايان نه کوي واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه واسمعوا او قبول کوي احکام د الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نه کوي قوم فاسق ته فاسق قوم دې کې هغه چې په قسمونو سره سکی مال ځان ته سکی هغه حلالې خو دې خو بیا رسو توبه استوا دې خو بیا مسلمانان شو چې مسلمان چې نو اسلام يهدم ما كان قبله اسلام هغه په قوانه ګناه دې ته کې هغه ختم کیږي یوم یجمع الله الرسل تر دې پوری دا د دې حصے اغړون دی یو فصل خو یو باب د یو باب یو فصل اوس د دې دویم فصل شروع کیږي ما تاسو ته وی اوس رات کې په شرک اعتقادي باندې تر دې پوری تاسو ته شپارس قوانین ذکر شو ټول په سر کې سره اتلو یا ایه الذین آمنو اوفو بالعقود نو موږ ته سوي شپارس عقود ورته وی ها هغه تاسو ذکر کنا اوس شپارس عقود د ذکر نو اوس راشه وای عقیده دې سم کا دا خو په فعل کې شرک مکو شرک فعلی مکو دا الله حرام محلال وا دا الله حلال محرام وا بل چاله حرام مصابت وا بل چاله حلال مصابت وا راضا دا الله تعالی حلال او حرام صرف مانو اوس راضا اوس وای دا دغه کا عقیده سم کا فعقیده عالم الغیب یا الله تعالی دې بل څوک د الوهیت په صفات متصف نشته دی ځکه د بل چا نه قدرت شته او نه علم شته او دا دو صفات دي د صفات د الوهیت دي نو الله تعالی پاغي باندې دلیل نقلی پیش کړي یوم یجمع الله الرسل پاغه رب باندې چې جمع کی الله تعالی رسولان فیقولون ورته ویل شي ما ذا اجبتم څنګه قبول کړی شي وای تاسو یعنی تاسو خلکو ته دعوت ورکو نو خلکو درته په جواب کې سوي دي قالو نو دوی بووی لا علم لنا الله مونږ ته علم نشته دی وګوره پیغمبران وای مونږ ته علم غیب نشته دی نو علم غیب یو الله تعالی ته دی انک انت علام الغیوب یقینا ته پوی په پټو سيزونو باندې الله تعالی ته پته مونږ ته پته نشته دی اوس خبره دلته کې سوال دا دی چې ولې پیغمبرانو ته پته نشته دی پیغمبرانو خو هر څه لیدلی چې امت څه جواب ورکړي امت څه جواب ورکړي نو پدې دا کې یو خپ جواب بعض خلک دا وایي چې دا هیبتن په دوی داسې حالت راغی چې غتی یې صحیح شو یو معنی څوک دا کوي لیکن دا دور نه دا خپ صحیح دی دا چې ابن جوزی معنی کړ د ذات المسیر کې وای لا علم لنا ما احدثوا بعد وفاتنا الله مونږ ته دا پته نشي چې مونږ د وفات نه ورسته بیا دوی څه کول دا پته مونږ ته نشته دی بعض وایي چې لا علم لنا په ظاهر کې خو مونږ منلی خو د زړه معلومات مونږ ته نشته چې کم پکې منافقانو نو دا د هغه په اړه خبره ده صحیح شو احمد رضا خان د بریلیانو مشر دی هغه پیغمبرانو ته علم غیب ثابت دی نو هغه سوی هغه وای چې دلته کې دادی ادبن او تواضعن وای ګری معلوم دی ورته نو مونږ وای ک تواضعن وای رښتیا وای ک دروغ وای دا تواضع چې کوي پرشتیا کې کې په دروغ یې کوي کته وای چې پرشتیا یې کوي نو پرشتیا چې کوي بس علم ورته د غیب نشته دی علم کلی غیبی وته نشته دی او کته وای چې نه په دروغ یې کوي نو انبیاء علیهم السلام دروغ نه وای نی په تواضع کې وای نی په بل څه کې وای پیغمبر تر دروغ نسبت مکوا اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اوس د دینه پس راته تاسو یو مثال درکې چې دا شانته او دا عیسی علی السلام الله تعالی سره چې عیسی علی السلام نه پښتنه کوي وای تا خلکو ته ویلو چې زما زو زما مور چې کوم د خدایان جوړ کوي مکه تیر شو کنه دی ویلو مونږ ته عیسی علی السلام ویلي چې زما او زما د مور بس کوي عبادت کوي الله تعالی عیسی علی السلام نه ول پښتنه کوي خو اول ورته انعامات ذکر کوي چې انعامات ذکر کی داغه نه پاسه پختنه کیدا به قیامت کی اذ قال الله یا ته پاغه وخت چې او به وی الله تعالی ماضی مار د مضارع سره دا او به وی الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اذکر یاد ک نعمتی نعمت زما نعمتونه زما علیک پتا باندې وعلى والدتک او په مور ستا باندې مور باندې څه نعمتونه نه نه په دې بچی چې نعمتونه په مور باندې دا سره په مور چې مور په خوشاله اذ ایتک پاغه وخت چې کلک کړي ماته بروح القدس په جبريل يمين سره جبريل يمين بو سره ګرځیدو عيسى عليه السلام دې اکلکاو او دغه مضبوط په ساتو تو کلم الناس في المهد وكهلا بل ګور بل نعمت می در باندې دا کړو چې خبرې به کولې تا خلق سره په المهد په غيګه د مور کې وکهلا او په زوړوالي په پوخ عمر کې واذ علمتك الكتاب بل ګور او پاغه وخت چې او قومه تا ته الكتابه لیکل لیکل الله تعالی ورته وای دا شان ته خودلی عیسی علی السلام ته والحکمت او ام قول ته پوی د دین نبوت مې درته درکړو والتورات تورات والانجیل او انجیل واذ تخلقوا بل ګورا بل نعمت مې در باندې داو کتاب جوړولو من التین د خاتنا کهیئت الطیر پشان د شکل د مرغی باذنی په حکم دما فتنفق فیها نو بیا وتا پکو حال پاغی کی پکې بل بچو کړو فتكون طیرا نو شباغ الوتن کې مرغی تفصیل میں تل یو یو کړه دی و اذ کفت یا کفاغه وقت چې تا باندې فرما بنی اسرائیل بنی اسرائیل عن کده تانا اذ جئتهم کله چې تراله غوی ته بالبينات تواضح دلائل باندې نو غوی ته قتل ولی ما تا نه بند کړ فقال الذين كفروا نو او یا کسان چې کافرانو منهم د دوینا ان هذا وند دا الا سحر من دا معجزه دی عیسی علیہ السلام الا سحر مبین مگر جادو ښکارا دی ودا ښکارا جادو دی ښا دي کې دلیل چې څوک عیسی علی السلام معجزه ته سحر وای هغه قطعی کافر دی غلام احمد قادیانی وای عیسی علی السلام جادو نه بغیر بل سنو راوړي و اذ اوحیت الی الحواریین اوس بل نعمت ګورا یاد کا په وخت چې ما وحی وکړه الی الحواریین هغه خالص ملګرو ستا تا حواری ما تاسو ویلو مخلص ملګری ته ویل کیږي حور سپین ته وای نو دا دی وجه ورته وای چې حواریین دا خالص آیا طاقت لري رب ستا اينزل علينا مائده من السما چې راکوس کې مونږ ته یو دسترخوان د طرفه د اسمان نه دا دوی سوال وکړو وی مونږ ته دا دغه وکړه چې مونږ ته الله تعالی د برنه یو دسترخوان راوړي صحیح شو او دا په دې باندې سوال دی چې هل یستطيع ربک دی خو ولوي چې موږ ایمان راوړل اوس وایي ستاره دا وس لري کې نه لري نو دا رب په قدرت کې شک شنو بیا مسلمان نشو کافر شو نو جواب دا غي باندې دا کوي وای هل تستطيع ان تدعو ربك آیا ته طاقت لري چې ته د رب نه دعا وغواړې کنه دا یا داسې دی یا داسې دی چې دغه وخت دوی ایمان راوړو خو په تفصيلات د ایمان لا نه پوهیدل نو دا یې ویل هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال عيسى عليه السلام ورته وی اي اتقوا الله دا الله نو یریږي دا خبره مکوئ معجزات مغواړي معجزات چې هغه وخت دی هغه بیا تبا کیږي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یقین لرون کی ایمان راوړون کی پاغه باندې قالو دی او نريدو نا عیسی علی السلام ته بیا وی نه نه نريدو مونږه دا کفر د پاره نه وایو مونږه غواړو ان ناکل منها چې مونږه اخرو د دینا خوراک به تیو اسماني جنتی خوراک به سمرا خوان بکای وتطمئن قلوبنا بل فائدہ به داو چې مونږه زړه مطمئن شي مونږه زړه مطمئن شي تاسو نبوت باندې ها ونعلم او مونږ به پوه شو ان قد صدقتنا چې تا مونږ ته رښتیا ویلو چې تا مونږ ته رښتیا ویلو نو عیسی علیه السلام کې دوی شک وته نه نه دا په دې په دې باره کې نه چې ګنه مطلب د نبوت په باره کې تا مونږ ته رښتیا ویلو په دې باره کې چې مطلب الله تعالی زما خبره مانی پوه شو ونکون علیها من الشاهدین او شوب مونږ علیها په دې مائده باندې تكون لنا عيدا ويبد زمون د پاره دا اختر لاولنا د اولنو زمون د پاره او اخرنا د رستنو زمون د پاره یعنی دا به یو خوشحالي وي چې ګوره مونږ باندې دا چل شوی و آیه منک او دا به نشانه دي طرفستانه په نبوت زما باندې ورزقنا او رزق را کې مونږ ته وانت خیر الرازقین او ته بهتر رزق ورکوونکې قال الله نو الله ورته وی انی منزلها علیکم یقینا دا دسترخوان درکوونکې مرا کوزونکې امتاز تا بیا مفسرین وای دا دسترخوان څه شو دا راغه ښا او څو پکې وای ډوړای و پکې واخې پکې قسمه قسم نیوی پکې خواري او څه پکې موجودو نو دوی څه چلو کو دوی هغه او خوړو خو اوس دا ردی په کتابونو کې نشته نه بعد مفسرین وای وای نه دی دا ردی نه روستو چې خال لا پاک بیا عذاب راکې نو بس نه غواړي خو بعد وی چې نه راجح قول دار نه دار راغلی دا راغلی د برنا بیا د دې په کتابونو کې ولې نشته وی ته کې څنګه شو په دې کې بعضی کسانو دا غي نغلا کړو نو چې غلا چې وکړه الله تعالی ته خنجران جوړ کړ نو دوی اوس د شرم هغه په خپل کتاب کې نه ذکر کوي چې موږ د داسې دسترخوان نه غلې پوه شئ ځکه هغه پسې دوی شرم تړلې دي نو دا وی هغه واقع ده به هر حال دا عیسی علی السلام الله تعالی انعامات ذکر کړل چې دا مې دربانې کړو دا مې تر دسترخوان پورې دسترخوان مې ترالې کړو اوس چې دا دومره انعامات می کړی وو دا غینه پس تا خلکو ته داوی چې د ما او زما د مور عبادت کوي الله ته تاسو کوي په قیامت کې ښا اوس و اذ قال الله یا عیسی دا دوباره و اذ قال الله کما قاعده تا سما ویلی په اصول کې اوس بدن نه یې پوښی دې ته اعاده لبعد العهد وای سو ته وای اعاده لبعد العهد زمانه تیرا شو او مکه اس قال الله یا عیسی خو بیا دوباره تکرار راوړو ښا لکه مفسر کله دا دغه خطیب یو سره تقریر کوي کنه مقرر په کلام کې یو خبر رانیول یو 15 منټه کې تیر شي بیا را تکرار کوي نو هغه شان ده و اذ قال الله یاد کا هغه وخت چې بو الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم ا انت قلت للناس آیا تا خلق ته ویلو اتخذونی جوړ کایما و امیا مور دما الہین دو خدایان من دون الله غیر د الله نه تا خلق ته ویلو عیسی علیہ السلام تعالی وی عیسی علیہ السلام جواب کوي قال عیسی علیہ السلام وی سبحانك پاک پاکی دے تعالی را اللہ نا نا ما یکون لی ندی جائز ما لرا ان اقول چی دو کم دا سی وینا ان اقول ما چی دو اوی ما غلیس لی بحق چی نی ما دا پارا جائز نی ما دا پارا حق زما حق خود بندگی دی الله ته باندې مزه خو الہ نیم چې خلق ته وایي چې زما عبادت وکړي خا ان كنت قلته یا الله کچر تما ویلی نو فقد علمته تا ته پتای پوښی په منطقو کې ویل دي کنه چې تا بوتلان د تعلیق دلیل په چا باندې په بوتلان د مقدم باندې نو ما تا ته پته نشتا په علم کې دا خبره نشته نو معلومه شو چې ما نه دی ویلی پوښی هغه دغه قضیه ده ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي تا ته پته ده هغه چې لما په زړه کې دي لما په نفس کې دي ولا اعلم ما ته پته نشته ما په نفس کا هغه چې ستا په نفس کې دي د الله نفس دی وای بس د الله نفس با اطلاق کیږي بلا تحریف ولا تمثيل ولا تکیف متصف پته ده خو یا ما په معلوم کې بعد معنا کړی دا چې هغه ستا په معلومات کې ما ته پته نشته راغی ستا د علم ما ته پته نشته او ما د علم تا ته پته شته ولی انک انت علام الغیوب یقینا یو ته خبرې په پټو سيزونو باندې د پټو معلومات په الله تعالی ته نیمه غیب تا ته دي ما قلت لهم قد تاور ته ویلو دی وی عیسی علی السلام الله ما ورته نو ویل الا ما مگر هغه خبره مې ورته کړې و امر ته ني چې تا ما ته حکم کړو به پاغي باندې الله ورته څه حکم کړو الله ورته ویلو چې دا ورته وایا چې اعبد الله بندگی خاص کوي الله لرا بس دا ورته ویلو مو ته هغه ویل دي هغه دار ان هغه دار او عبد الله چې بندگی خاص کوي الله لرا ربي چې رب زمانه او ربکم او رب تاسو دې وکنت علیهم شهیدا او هم د پدی باندې گوا ما تر هغه وخت پورې دوم تو فیهم چې دوم پدی په میانس کې زکه موجودم هغه وخت ما ته پتا وا نو عذابول شي دیستا بندگان دي دیستا بندگی نه کولا نو بس عذاب کا و ان تغفر لهم او کتور ته بخنو کې نو فانك انت العزيز یقینا تزور اوري او الحکیم حکمت والای بیا نه تر څوک حساب نشي کوله چې ولې دې معاف کو بیا تا خو خره قال الله نو وی الله تعالی الله ورته وی هاذا یوم ينفع الصادقین صدقهم الله وی دا اغورز دا چې فائدہ باور کوي رښتونو خلقو ته صدقهم رشتیا دا هغه چې چا رشتیا ویل دي نو هغه ته به رشتیا فائدہ ورکړي ولکه سوال دا دی دلته کې چې الته خو به مشرکم رشتیا وایي چې آ والله بالکل موږ ګناه کړو موږ کفر کړو نو هغه له بدغه فائدہ ورکړي نه نه هغه ته فائدہ نه ورکړي نه صدقهم فی الدنیا چې په دنیا کې رشتیا ویل نو هغه په آخرت کې فائدہ ورکړي صحیح شو یا بعض وایي د صدق نه مراد کلمه توحید ده لهم جنات خاص دا غوی د پاره باغونه دي تجری من تحت الانهار چې بېګي بلان دي دا ونه دا غینه ولی خالدین فیها بدا دی به همیشه په هغه باغونو کې رضی الله عنهم خوشاله دي الله تعالی د دوینا ورضوا عنه دی خوشاله دي الله نه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده اخیره کې چې دلیل د علم د الله بیان کو چې او عالم الغیب یو الله عالم الغیب یو الله نو اوس ته وی متصرف هم یو الله بل څوک متصرف نشته نه په اخر کې وی لله ملک السماوات خاص د الله په اختیار کې د بادشاہي د اسمانونو والارض او د زمکو و ما فيهن وقت فمن د زمکه او اسمان کې دي او هو على كل شيء قدير او الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکي متصرف دی نو دای په اخر کې ورته دغه دلیل لاوړو نو دا څه کړو تر دې پورې دا دلیل د علم د الله او دلیل د قدرت د الله دا دوی په اخر کې بیان کړل چې ما تاسو ته ویلو دا صفاتونه د چا دي د خدای دي صفاتونه د خدای دي دا تر دې پورې دا شو سورته مائده څه شو په دې ځای باندې د اخیری بابو ختم شو په دې کې سو په دې سورته مائده کې امتیازات څه دي هغه زر زر بیان کو امتیازات د دې سورته داري چې دې کې شپارس عقود بیان شو یا ایه الذین آمنو اوفو بالعقود شپارس قوانین دویم نمبر امتیازات دادی په دې کې تحریم د شعائر د الله تعالی د الله د شعائر به د بیمه کوي دریم نمبر په دې کې بیان شو د رد د شرک فعلی پکې وو دا رنګ په دې کې بیان شو رد د شرک دغه فی العلم پکې وو رد د شرک تصرف پکې وو دا پکې بیان شو دا رنګ په دې صورت کې د عیسایانو د پاره دغه بیان شو چې د عیسایانو باندې دوه فتوی د کفر لګول په دوه وجه باندې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم عیسی علی السلام الله دی او لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه او درې کتابونه بیان شو د عقود کتابونه کم کم تورات انجیل قران صحیح کنا دا په دې طرز باندې دا د صورت امتیازات شو حاصل د صورت راوته لا اله الا الله محمد رسول الله دا د صورت حاصل شو صورت ختم شو صورت مائده